بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا صدق الله العظيم ورونو د دې دورې د درسونو په سلسله کې د نن ورځې درس د منګ او تاسې په دې عنوان ده چې د جهاد په مقابل کې د کفارو منافقینو او منحرفینو د ناپوځي یا ناجنګي فعالیتونو څه خطر ده یا خطر یې څه شی دی یو د کفارو او د منافقینو او د منحرفینو پوځي فعالیتونه دي عسکري جنگي جګړه ییز فعالیتونه وي یو د همدغو جهتونو ناپوځي غیر عسکري غیر جنگي فعالیتونه دي په دې باره کې به ان شاء الله د موږ او تاسو درس وي یو څه معلومات به د تاسو په خدمت کې عرض کړم خو د درس په شروع کې د قران کریم د آیتونو د غدرې ټوټې چې ما د تاسو خدمت کې تلاوت کړې په دې باندې یو څو خبرې در سره کوم رب العالمین د کفارو په حق لوي چې او نصارا اي پیغمبر راضي بنشي لتان يهود او نصارا حتى تر هغه وخت پورې تتبع ملتهم چې ته پیروي وکوي د دوی د ملت په دې آیت کې رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې يهود او نصارا کله هم لتانه ناراضي کیږي په یقیني ډول ناراضي کیږي هرگز ناراضي کیږي د تل لپاره ناراضي کیږي یعنی ناراضه به وي درنه چې ناراضه وي نو په جنگ او په جګړه کې به وي در سره په دښمنۍ کې به وي در سره په مخالفت کې به وي در سره په توتیه جوړولو کې به وي د تا په خلاف او دغه جنگ جګړه ناراضي اختلاف او د توتیو جریان دا به تر کله پوري وي حتی تتبع ملتهم تر هغه پورې چې ترڅو دې د دوی د ملت پیروي نه وي کړي معنا دا چې کله چې ته اې دی الله پیغمبره الله دې نه کوي د دوی د ملت پیروي وکوي د دوی د طریقې پیروي وکوي د دوی د قانون پیروي وکوي د دوی د شریعت پیروي وکوي د دوی تګلاره ومني د دوی اخلاق ومني او د دوی سره په یو نظام کې راشي نو بیا به د تاب خلاف جګړه نه وي کنه دا جګړه به روانه وي دا ګوري د رب العالمین وینا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي تاسو ټول علما یاستئ څوک دی علم طلبه یاستئ د لن د ټکی په معنا باندې تاسو پیږئ شوی علما وی په لن کې درې مفهومه پراته دي یو مفهوم دی ورکې دی نفی هغه مفهوم چې الله کې پروت ده په لن کې مغه مفهوم ده خو په قوت باندې یعنی نه دویم مفهوم په لن کې چې پروت دی علما وایي هغه د تأکید په دې کې تأکید د په لا کې تأکید نشته یوازې نفي ده ورکه همداسې ده کنه په دې کې تاکید ټینګار دا ورکه پروت دی او دریم مفهوم چې د لن په ټکی کې پروت دی هغه د ورکه تأبید یعنی ابدا تل تر تل تل تر تل والی ورکه پروت دی رب العالمین دلته د لا ټکی نو افاده کوي د لا ټکی نه یادوي ولا يرضى عنك اليهود ولا النصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى د دې د پاره د لن تکه افاده کوي چې عرب د لن په معنا پیدل د لن په افادات باندې هم پیدل چې د لن کومه معناګان افاده کوي چې دا یو داسې یقیني خبره د مسلمانانو ذهن ته ورکوزه کی چې دوی شک ورکې نور و نه کوي چې يهود او نصارا د موږ په خلاف تر هغه پورې په جګړه کې دي په مخالفت کې دي په توتیه جوړولو کې دي له نورو کفارو مشرکین سره په شریکه باندې ترڅو چې موږ د دوی په لار باندې روان شوی نه یو ترڅو چې مسلمانان د دوی په لار باندې روان شوی نه او جګړه به کله درېږي په هغه وخت کې چې مسلمانان د دوی په لار باندې روان شي که د دوی په لار روان شو بیا به جګړه نه وي او که د دوی په لار باندې نه روان نو د جګړه هم داسې روانه وي په بل آیت کې رب العالمین فرمایي ولا يزالون يقاتلونكم همیشه به وي د کفار چې جګړه به کوي د تاسې په خلاف لا يزالون همیشه به وي یعنی زوال به پکې نه وي مسلسل به وي ولا يزالون يقاتلونكم همیشه به وي د تاسو په خلاف چې جګړه به کوي د تاسو په خلاف دوی حتى يردوكم تر هغه چې تاسو واړوي تاسو وګرځوي مرتد کی تاسو عن دینکم د تاسو له دین ان استطاعوا کچیر په دې کار دوی وتوانی کچیر دا استطاعت ولري په دې کې هم اماغه مخکنی مفهوم دی رب العالمین فرمایي چې کافران به همیشه د تاسو په خلاف په جګړه کې وی وی وی او دا جګړه به یوازې هغه وخت درېږي چې کله تاسو د دوی خبره ومنئ چې کله د دوی خبره نه منئ نو جګړه به وي چې کله د دوی دین ومانه د دوی نظام ومانه د دوی قانون ومانه د دوی اخلاق هم ومانه د دوی تمدن هم ومانه د دوی فرهنګ هم ومانه بیا د جګړې د درېدلو امکان شته او که نه وي د جګړې د درېدلو امکان نشته دا د الله وینا ده دې کې شک نشته دا وینا مونږ ته دا واضح کوي چې هغه خلکو سره چې په ذهن کې دا فکر دی چې د کفارو جګړه و موقتی وي نن بدريږي سبا بدريږي په دې کال کې به درېږي په هغه کال کې به درېږي راتلونکي کال به درېږي بل کال به درېږي هغه ته دا موضوع واضح کوي چې دا جګړه دایمي جګړه ده دا روانه جګړه ده او دا به تر هغه روانه چې تر څو ته مسلمانې چې ته مسلمانې نو جګړه د تب خلاف روانه ده کته نعوذ بالله کافر شوی منافق شوی د دې ملګری شوی بیا به جګړه درېږي دا د دوی مقصد ده د جګړې نه د دوی مقصد امدا ده چې دوی ته لاندې کی په خپل ځان پسې د روان کی په دینی لحاظ د په ځان پسې روان کی په سیاسی لحاظ د په ځان پسې روان کی په اخلاقی او فرهنګي لحاظ د په ځان پسې روان کی په اقتصادي لحاظ د په ځان پسې روان کی په هر لحاظ دا تا په ځان پس روان کی دی دی آقاوی دی دی بادار وی ته غلام وی نو بیا به تا په خلاف جګړه نه وی او که ته خپل ازادي غواړي خپل استقلال غواړي د خپل دین حاکمیت غواړي په خپل اسلامی اخلاق او ټینګ پاتې کېدل غواړي په اسلامی اساساتو باندې د ټولنې جوړول غواړي نو دا جګړه نه درېدونکې ده دا روانه وي او په هغه درېمه ټوټه د آیت کې چې ما د تاسو په خدمت کې تلاوت کړه د بل صورت نه الله فرمایي د دوی د مقصد په باره کې ودو دوی دا خوخه غني دې سره مینه لري ود مینه ته وي محبت ته وي ود دوی د خبرې سره مینه لري دلچسپي لري دا ورته په زړه پورې ده دا خبره مقصدی خبره ده ورته لو تکفرون کتاسي هم کافر شي کما کفرو لکه څنګه چې دوی کافر شوي دي فتكونون سواء نو بیا به تاسو دوی سره یو شی شي او دوی غواړي لمنګ نه همدغه چې د منګ غوند شي بیا به جګړه نه وي په سیاست کې منګ غوند شي په نظام کې د منګ غوند شي په اخلاق کې د منګ غوند شي په لباس کې د منګ غوند شي په فرهنګ کې د منګ غوند شي په تعلیم او تربیه کې د منګ غوند شي عقیده کې د منګ غوندې شي او چې د منګ غوندې شي منګ او د تاسو فرق به بیانې به د ضرورت نشته چې یو د بل په خلاف باندې وجنګيږو ځکه ټول به دی یو نړیوال کلی اوسیدونکي یو هغه ته چې دوی ګلوبلایزیشن یا نړیوال توب ورته وایي او دوی په خپل هم وایي چې د موږ جګړه به د مسلمانانو په خلاف باندې تر هغه پورې روانه وي ترڅو پورې چې دوی نړیوال فرهنګ نه منلای بلکې لږه په ادبي عبارت باندې وایي چې د مسلمانانو او د غرب ترمنځ به دا اختلاف تر هغه پورې جاری وي ترڅو چې مسلمانانو نړیوال فرهنګ نه وي منلی نړیوال فرهنګ دوی خپل فرهنګ ته وایي خپل عقاید خپل نظریات خپل نظامونو خپل اصول خپل لوایح خپل بین مللی ادارو ته دوه نړیوال وای یعنی دا د منګي چې ترڅو نه منلی نو د دې جنجال د جګړې د دې تداوم دا به وي خا چې اوس د دوی مقصد دا د مسلمانان کافر کی یا خپل ملت باندې راواړوي په خپل لارې روان کی خپل عسكر ورنه جوړ کی د دې لپاره دوی کومې لارې استعمالوي کومې چارې استعمالوي کوم وسایل استعمالوي کوم خلک استعمالوي دا په مجموع کې ورونو دوه ډول قوت یا دوه ډول وسایل دوی استعمالوي یو توای سخت قوت چې دوی ورته هارد پاور وای او یو ته وای نرم قوت چې دوی ورته سافت پاور وای نرم قوت اوس دا سافت پاور یا نرم قوت څه شي ده او هارد پاور یا د سخت قوت د دوی څه شي ده سخت قوت د دوی توپ ده طیاره ده بم ده بارود ده زندان ده جګړه ده مین ده وهل دي الوزول دي تړل دي شړل دي ورانول دي وجل دي دا د دوی سخت قوت دی او په دې سخت قوت کې دوی ځان کمال ته رسولای ده په دې کې داسې تیاری چې په لسګونو بمونه په یو ځل راخوشي کوي داسې کشتیګانې چې په لسګونو په سلګونو میزایل په یو ځل راشړي داسې تیاری چې لډیر لري ځای نه خپل نه خولي پوزونه کشتۍ تیاری استخبارات وسلې وسایل سټلایټونه دا ټول شیان دوی په کار اچي نرم قوت بیا څه شي ده نرم قوت هغه ده چې نن به دغه په باره کې منغو تاسو خبره کو نرم قوت بیا عبارت دی له هغه غیر جنگي وسایلونه چې یو ولس د هغه په ذریعہ متاثر کیږي یا لاندې کیږي یا د تا پیرو کیږي هغه د تعلیم او د تربیه په شکل کې کېدای شي تعلیم او تربیه یو نرم قوت کته یو چا پسې ټوپک طیاره دا راواخلي نو هغه به یا مړ کې یا به مړ نه کې یا به زخمی کې یا به زندانی کې یا به در نخلاص شي خو یو شی به یقیني وي چې دغه سړی چې دا چا په ستا ټوپک او تیاره راوستلې د د دښمنۍ د مو وګټله او د د اولادې او د خپلوانو د دوه دښمنۍ د مو وګټله همدا څه ده کنه په ما پسې یو چا ټوپک راوخست یا چا راته مین کې خود یا چا پر راکټ ووشتلم یا یو چا بندي کړم ظلم زور را باندې او زخمی کړم نو چې کله زه یو چا زخمی کړم نو خو د ما دښمنی هم وګټله او د ما د ورونو دښمنی هم وګټله د ما د اولاد دښمنی هم وګټله د ما د تربر دښمنی هم وګټله وي تا د ما سړی وژلی تا د ما ورور وژلې تا د ما سړی تکلیف کړی زه تا نه پریدم زه تا نه انتقام اخلم نو دغه يرغرګل جهت دغه متجاوز جهت دا چې کله سخت قوت استعمالوي نو د په مقابل کې دښمنۍ راپاريږي همداسې ده کنه دلته بیا دښمنان متوجه شوی دی هغه د دې سخت قوت ترڅنګ یا کله سخت قوت نه استعمالوي یوازې نرم قوت استعمال کی یا د سخت قوت ترڅنګ نرم قوت او یا یوازې نرم قوت استعمال کی دا نرم قوت بیا داسې ده چې هغه یوازې نه دا چې دښمنۍ ورته نه پیدا کوي بلکې دوستۍ ورته ډېرې پیدا کوي دومره خلک ورته دوستان کی چې په میلیونونو انسانان ورته دوستان کی مثلا یو خارجي جهاد د امریکا د فرانسې د برتانیا د روسیې د بل جهاد دی هغه دی یو مملکت سیاسی نظام خپل تاثیر لاندې راولي خپل خلک الته قدرت ته ورسي دغه خلک چې دوی قدرت ته رسولي هغه د تعلیم او تربیه داسې یو نظام جوړ کی داسې نصاب جوړ کی داسې مزامین او عقاید او نظریات الته بکی ځای په ځای کې په تعلیمي نصاب کې چې هغه نصاب بیا په میلیونونو انسانان وایي په میلیونونو بچیان وای زلمیان وای انجونې وای هلکان وای او دغه په میلیونونو خلک چې د نصاب وای دوی د مقاومت قدرت نه لري دا توانای پکې نشته چې او دین حساب کې دا ټکی غلط دی دی کتاب کې دا ټکی غلط دی دا پکې منم دا پکې نه منم نه هغه لوي مخ ټول مني ولې مني ځکه مني چې د ماشوم د نه پیږي د حق او د باطل تمیز او فرق نشي کولای او بل زکه منی زکه زده کوي چې لدنه امتحان په اخیستل کیږي کله په امتحان کې بل هر څه ولي کې د په ناکام ګڼل کیږي دای باید امغه څه زده کې چې د نظام ورته ټاکلي دي او دای باید امغه څه ته حق وایي چې د نظام ورته حق ویلي دي دای باید امغه عقیده او نظریه خپل کې او مغه سیاسي تفکر خپل کې چې د نظام ورته ورته تلقین کړي او په د نصاب کې ورته لیکلي نو په دې ترتیب باندې د کلونو په تیریدلو باندې ګوري به چې په میلیونونو انسانان د هغه خارجي جهت دوستان شو که دښمنان شو دوستان شو د هغه لپاره به جنگيږي د هغه کلمه بوي د هغه لباس باغوندي د هغه لپاره به نظام جوړي د هغه لپاره به قوانين جوړي هغه به خپل دوستان غني هلته به د ورسېدلو کوشش کوي داسې د ورسېدلو کوشش وکړي چې کې د هوا له لارې وکول شو کې د ځمکې له لارې وکول شو کې د سمندرونو له لارې وکول شو کې قاچاقي وکول شو کې د مرتد کېدلو د اعلان له لارې وکول شو چې په هر طریقه یې الته ځان ورسي ولی ځکه هغه ځای د تنور خپل قبله ښکاری هغه ځای د نور داسې یو مثالی یو ایدیل یو غوره نمونه کاری چې دای باید التزام ورور سي ولی ځکه دته بار بار بار بار په نصاب کې په فرهنګ کې په کتاب کې دا ورته ویل شوی دی چې غوره خو هغه دی مثالی خو هغه دی کمال ته رسیدلی خلکو هغه دی نو دوی بیا کوشش کوي الته ځان ورسي یا که ځان الته نه ورسي نو دی هغه پیخي دلته شروع کی دلته ځان امغه ډول کی او چې کله دلته ځان امغه ډول کی نو نظریات هم امغه وي فکر او عقیده هم امغه وي اخلاق او لباس هم امغه وي نو بیا ټوپک هم د همغوی په وګه کی او بیا جنگیږي هم د همغوی د دښمن په مقابل کې چې هغه حقيقي مسلمان دی د هغه چا په مقابل کې بیا جنگيږي چې د وطن ازادي غواړي دلته د شریعت حاکمیت غواړي دلته د الله د دین نافذېدل غواړي دلته اسلامي اخلاق غواړي دلته د کفر تاثیرات لمنځه وړل غواړي دغه په خلاف بیا جنگي او په دې جنگ کې بیا ځان برحق هم بولی اوس دغه په میلیونونو انسانان یې لکوم لارې نه خپل پیرو کړل د نرم قوت له لارې که د سخت قوت له لارې د نرم قوت له لارې دغه نرم قوت څه شی وو تعلیم وو تعلیم یا نصاب یا دغه نرم قوت کېدای شي د فرهنګ او د میډیا په شکل کې وي دا د تلویزیونونو په شکل کې وي دا د برنامو په شکل کې وي دا د ډرامو په شکل کې وي دا د سریالونو په شکل کې وي دا د رادیوګانو په شکل کې وي دا د مشاعرو په شکل کې وي دا د مدني ټولنو په شکل کې وي دا کېدای شي د نورو ادبي مجلسونو او د سیاسي ټولنو په شکل کې وي د دې وطن د خلکو لپاره داسې تشکیلات یا اجتماعي او سیاسي او فکری او ادبي تشکلات جوړ کی چې د دې خلکو ذهن سازي ورکه په خپل ګټه باندې وکوي رادیو جوړ کی یا رادیوګانې جوړ کی دا رادیوګانې بیا شپه ورځ خبرونه کوي کوي کوي بیا یو وخت کې ګوري چې د خلکو ذهن فکر اخلاق ارڅ ور بدل کړي یا تلویزیون مسلسل برنامه مسلسل مناقشه مسلسل معلومات مسلسل صحنه دا وړاندې کوي ورته یو وخت کې ګوري چې همدا رنگ بیا په دې ولس باندې پریوتلې وي بیا چې ګوري خلکو په خپل لباس به هم د غربیانو اغوستي شکل او صورت به هم اماغه سي جوړ کړي په ګیره باندې به هم اماغه نخري کړي اولاد ته به هم اماغه ډول لباس ور اغوستي او نمونه به هم اماغه ډول باندې کیوي په اولاد باندې به هم پردي نمونه کیوي موږ تاسو اوس په افغانستان کې وینو د اکثرو ماشومانو خصوصا د زنانه ماشومانو د دوه نمونه یو ډول غربي نمونه دي د چانوم الینا ده د چانوم ترینا ده د چانوم د تورته دغه یو بل شاید خصوصا په دې کارونو کې دغه تحول دغه بدلون چې په دې ټولنه کې راغی او د لباس بدل شو فکر بدل شو عقیده بدل شو توجهات بدل شو قناعتونه بدل شو د دې کمی دز په نتیجه کې د کوم اټوم بم په نتیجه کې د کوم زندان په نتیجه کې او کدا د کوم نرم قوت په نتیجه کې د څه شي په نتیجه کې شو نرم قوت په نتیجه کې دا نرم قوت څه شي دا تبلیغات امدا ډول دوی دغه نرم قوت لکه څنګه چې د ولسونو په جوړولو او د ولسونو په ذهن سازي کې کاروي دغه سه دغه نرم قوت د مقابل لوري په کمزوري کولو کې یعنی د جهادي صف په کمزوري کولو کې هم همدغه ډول خپل نرم قوت کاروي او دا نرم قوت بیا تر هغه ګرم قوت یې تر هغه سخت قوت یې ډیر کاری وي ځکه دا هر فرد ته ورسیږي او په ښه کیفیت ورسیږي ورته د دې لپاره بیا دوی خاص ترتیب لري خاص میکانیزم ورته جوړ کړی وي خاص وسایل په کار چولې وي خاص د نفسیات ماهرین یا د سایکولوژي د ارواپوهنې ماهر خلک ورته توظیف کړي وي چې هغه څنګه تبلیغات تنظیم کی او دا تبلیغات بیا څنګه خواره کی په مقابل صف کې ترڅو د مقابل صف حوصله کمزوري شي په مقابل صف کې اختلافات راشي په مقابل صف کې عزیمت او اراده دا سست شي له جګړې نه لاس په سر شي او د قناعت ته ورسیږي چې د ما له جګړې نه څه نه جوړیږي نو چې له جګړې نه مې څه نه جوړیږي راځه په بل لار به غور وکم په دویمه لار به غور وکم د دویمه لار لپاره بیا هم دوی ځینې دروازې او ځینې روزنونه ورته پریخي چې هغه ته کرا کرا کرا کرا ور برابروي نو په دې ډول باندې دوی د سخت جګړې یا د سخت قوت ترڅنګ د نرم جګړې یا د نرم قوت وسایل هم په سیستماتیک شکل باندې په منظم شکل باندې په قدم په قدم شکل باندې استعمالوي یو څه گواهی یو څه خبره د دوی د دښمنانو خصوصا د افغانستان په روان جهاد کې چې د صلیبي ائتلاف په مقابل کې د امریکا په مشرۍ باندې په دې کې چې د دوی څه گواهی او د دوی څه ویناوي دي تاسو په خدمت کې زه یو برخه نن عرض کوم ترڅو په دې باندې پوه شو چې د موږ دښمن یوازې موږ سره د جنگ په جبهه کې نه جنگيږي یوازې له تیاری را سره نه جنگيږي یوازې له سنگر او له قرارګاه او له کمپاین را سره نه جنگيږي بلکې دا دښمن موږ سره د رادیو لارې جنگيږي دا دښمن موږ سره د مسجد لارې هم جنگيږي دا دښمن موږ سره د خانقاه لاره هم جنگيږي دا دښمن موږ سره د یو تش په نامه اسلامی تنظیم لاره هم جنگيږي دا دښمن موږ سره د یو مفتی او د یو شیخ الحدیث او د یو پیر او د یو حضرت لاره او د یو پروفیسور او دکتور لاره هم جنگيږي دا موږ سره د څپو له لارې نه که هغه رادیوي تلویزیوني څپې دي که د مخابرې څپې دي که د ټلیفون څپې دي له دې لارې نه هم جنګي دا موږ سره د فیسبوک له لارې نه هم جنګي تاسو ته زه فقط یوازې یو مثال درته وایم یو پښتنه درته په یو مثال کې راځي کوم ک د نن یو 15 کال یا 10 کال مخکې امریکا افغانانو ته ویلي وای افغانان اوس څونه اټکل شوی دي 10 میلیونه په دې 10 میلیونو کې دا 10 میلیونه به ټلیفون وګڼي یوازې 10 میلیونه یې ټلیفون والا وګڼي چې بيخي کم مقدار باندې وګڼو 10 میلیونه ټلیفون والا وګڼي کچیرته موږ داسې فرض کو چې دغه ټلیفون والا خلک په ورځ کې فقط او فقط یو ساعت هر فرد یوازې یو ساعت فیسبوک ته ورکوي یوازې یو ساعت فیسبوک ته ورکوي نو په ورځ کې څو ساعت فیسبوک ته ورکړل شو لس میلیونه ساعته په یو ورځ کې لس میلیونه ساعت او په لس ورځو کې سل میلیونه ساعت متوجه یاست کنه او په میاشت کې 300 میلیونه ساعت داسې ده کنه په میاشت کې 300 میلیونه ساعت په سل ورځو کې یو میلیارډ ساعت کچېره د نن نه لس کاله پنځه کاله مخکې امریکا فرانسې یا بل چا افغانانو ته ویلې وي چې ای افغانانو تاسو یو میلیارډ ساعت وخت ماته هسې وزګار کې نه اڅ بنه کوي اثر ته کې نه پیسې هم درکوم درته خو اثر ته کې نه تاسو چې خلک ورته ناستو خلکو به څه ورته ویلې چور بابا ز خپل کار لرم د خاني لرم پټای لرم ټیکسي لرم مکتب لرم زوی لرم خیاطي لرم باغ لرم یو لرم لو لرم شول لرم غنم لرم جوار لرم بوټي راوړم غوا لرم خوسای لرم دکانداري لرم زه تاسو وزګار نشم کېناسته اوس په هر سلو ورځو کې یو میلیارد ساعت وخت دوی یوازې دی وی وسیلې لاره نه چې موبایل او فیسبوک ده په دې باندې د افغانانو نه یو میلیارد ساعت وخت په څو ورځو کې تیر او په کال کې درې نیم میلیارد ساعت وخت درې نیم سوه ورځې چې فرض کو چې یو څه پکې د رخصتي مو کوي یو پنځلس ورځې درې نیم میلیارد ساعت وخت لمنګ نه فیسبوک خوري او راکې په بدل کې څه شي هیڅ شي د منګي اخلاق د منګي د ټولنې کوشرونه بيخي بدل کړ ما ته کړه د ټولنه په فیسبوک باندې وې شرموله بدنامه یې کړه خلک اوس ګرخیل کړه په یو مجلس کې بناست وی هر یو بل بل نه مرور ناست وی ایو چا بل وز ټوکا کوله وې فیسبوک ټول خلک سرکوزي کړه مو د څنګه سر کوزې کړ وای هر چا څه پیړه لاس کې نیولې او بس نس کوز سر ورته ګوري ګوته په خوري را خوري کله کته کې کله پورته کې کله غټه کې کله وړکې کې د سکرین ټول خلک کوز ګوري مخکې به خلکو داسې مخه مخ یو بل ته قتل اوس په یو مجلس کې ناس خلک ټول کوز ګوري قتل خلک وای سر کوزې کړ او واقعیت هم هم دغه څه ده که په کوټه کې لس کس ناست دي د هر یو ځان سره مشغول ده ابل ورته سي بوت غوندې ناست که شل کس ناست دي شل واړه ځان سره مشغول دي څوک چاته وخت نه لري نن چې چا خبره واوري بس لګ غوندې هم د یو 15 دقیقې لس دقیقې کدی ډوړی ته کینی یا او داسه تلل شي هم زړه یې تنگ شوی بخیل لیونای وي ورپسې زر زر راوس په لار باندې ګوري وي ته ودر چې څه پېښ شوي دي آخر درکوي درته څه چې دا درې نیم میلیارد ساعت وخت افغانانو له تاسې اخلي په مقابل کې درته درکړه څه دغه فیسبوک غیر د دین چې لنډغرتوب غیر د دین چې سپکوالی شرمول غیر د دین چې دښمنۍ او قومي اختلافات دا درکې درته غیر د دین چې له کولبې له دکاندارۍ له تعلیمه له تجارته له خپل خپلوانو پاللو له جهاده له سړیتوبه دی وباسي بل څه نشي درکول ځکه هغه بل څه لري نه او که څه لري هغه ته اخلي نه دغه نه د استفادې طریقه تا سره نشته نو تاسو وس وګورئ چې دغه 3.5 میلیارډ ساعت تاسو په دغه په تر ټولو کم تخمین باندې وګڼل هم داسې ده کنه یوازې د 10 میلیون خلکو نن د 10 میلیون خلکو دا خو ګوري دی یو کال شو بیا تاسو دا په دوو کلو کې ضرب کړئ په دریو کلو کې ضرب کړئ دا ټریلیونونه ساعت وخت کې دغه ټریلیونونه ساعت وخت کده خلک د افغانان د غره په بې ځایه کولو ولګوي نو یقینا به دوی یو کال بعد ګوري چې غر به له یوه ځایه بل ځای ته وړي که دا په ځمکه کې د کانالونو په څیرلو باندې مصرف کی نو څو کاله بعد به ګوري چې د قزوین بهیره د بحر هند سره وصل کړي دون لوی کانال به وستلې په دومره میلیارډونو ټریلیونونو ساعت وخت شو دی مصرف کی په کار باندې چې هر سړی یوازې یو بلچه ووهي یو بلچه خاور لري کې هم دون لوی کانال به وستلې دون سرکونه به جوړ کړي چې په ټول افغانستان کې به نور چیرته کنده او ناواره لار نه پاتې ټول به سرک شوی دا د منګه د وزګارولو لپاره د منګه د بیکاره کولو لپاره د منګه د بی هدف کولو لپاره دا د دښمن یو بل نرمه وسیله ده څنګه وسیله ده نرمه وسیله ده د ځپه کېسته زخمی کېګو جوبلی ګور کې در دې ګور کې ټول نشه کړی یو نشه لکه انسان چې به حسه کې پیچکاری ورته وکړي به حسه بیا که تر څومره پکې خټه کې ګوتې وې زړه کې وې جګر کې وې څه تنه پرې کوي څه ورچوي عملیات وې چې ارڅ کوي د به احساس نه لري دا دغه ډول د بهسي یو اجتماعي ذریعہ ده د دې ټوله ټولنې د بهسه کولو لپاره منګه په فیسبوک منګه په تلویزیون او په سریالونو باندې اخته کړو دوی به هم خپل تطبیق کړ دوی خپل نصاب را باندې نافذ کړ او خپل نصاب د لخت په زور د امتحان په زور باندې د رسمیاتو په زور باندې د موږ په بچیان وای د موږ 15 میلیونه بچیان د دوی نصاب وای د دوی هغه نصاب وای چې د نبراسکا د پوهنتون لخوانه د امریکا د نبراسکا د پوهنتون لخوانه تدوین شوی جوړ شوی د یو اس آی ډي د امریکایي موسسې په پیسو باندې چاپ شوی د ناتو په مصارف باندې چاپ شوی او بیا را رسیدلی او د اشغال د دې حکومت په لاس باندې توزیع شوی او په پانو کې الته بیا په دې ټول نصاب کې د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې چې چیرم د جهاد قتال دفاع د ټوپک د ازادۍ د دې کلمات او د دې تصویرونه و د ټول له یو مخې ورنه لري کړی دي په ځای باندې ګډا اتن ساز سورنۍ د فرهنګ په نامه باندې خرافات د مدني زده کړو په نامه باندې غربګرایي یا ویسټرنایزیشن د ټولنې غربي کول د هنر په نامه باندې دمتوب لا اوبالیت دای ورکه ځای کړی او هر څو خپل بچیان ورلیږي الته هر څو خپل بچیان ورلیږي ځکه به مکتب چاره نشته چې مکتب نه وای نو څه به وای که په شخصي مکتبونو کې دې هم دغه ډول کیسه روانه ده او که په دولتي مکتبونو کې دې هم دغه ډول کیسه روانه ده نو دا څه شی دا ورونو دا نرم قوت دی د دې نرم قوت د خطرناک توپ په اړه باندې یو پخوانی هندستانی شاعر مسلمان شاعر اکبر الہ آبادی نومیږي هغه د دې غرب فلسفه په تنزی شکل باندې نقد کوي انتقاد ور باندې کوي د تعلیم په باره کې هغه وایي په اردو کې دغه یو شعر دی وایي چې یو قتل کې بچو سه و بدنام نه ہوتا افسوس کې فرعون نه کالج کې نه سوجي من ربکم عظیم وی دومره به بدنامه شوی نه و دا فرعون چې هله د بن اسرائیل بچیان وژلي هله شیرخواري وژلي هله نوی پیدا شوی ماشومان وژلي وی دا وی وژل د څه لپاره دی لپاره وژل چې په دوی کې د ما هغه دښمن را پیدا نشي چې هغه کاهنانو زه په خبر کړی مزه ته ویرولای ما هغه را کې پیدا نشي دوی کې پیدا نشي چې به د ما زوال راشي ورنه دغه لاس وی دومره به دغه زمانه فرعون د خلکو د بچیانو د وژلو له امله بدنامه شوی نه و که د پوهنتون یا د مکتب د کالج په باره کې څه غور کړی وای چې د بنی اسرائیل ته کالجونه او پوهنتونونه او مکتبونه جوړ کړی وای او د دوی بچیان ورکه اچولي وي شامل کړي وي او بیا خپل مغه فرعوني فرهنګ مغه فرعوني اخلاق مغه فرعوني تمدن مغه فرعوني عقاید دای په نصاب کې شامل کړي وي او دای ور باندې ویل او امتحان ته اخیسته او په دې ورته تنخوا ورکول او بیا په وظیفو کې مقررول نو ویلوي مخبه د بن اسرائیل بچیان ټول د فرعون عسکرو ټول به د فرعون زندباد ناره وهلې د خو وجل په دې خاطر چې د ما په خلاف نشي خو که د کالج او د مکتب دا او د نصاب د تعلیم دا طریقې زده وي وای دا ټول خلک ول مخالفت نه بلاس په سر کړی وو ټول به د خپل عسكر وو اوس د دې زمانه فرعون چراغلی د موږ او تاسو خاورې نیولې دلته جګړه روانه کړي دا د په لخر کې د موږ خلک ولاړ دي کنه دي ولاړ ضابطان څوک دي پردي دي کدي منګ دي د منګ خلک دي وزیران څوک دي د منګ خلک دي قاضیان څوک دي د منګ خلک دي څارنوالان څوک دي د منګ خلک دي د میډیا کارکونکو د تلویزیون د رادیو کارکونکو دای څوک دي د منګ خلک دي د پارلمان وکیلان څوک دي د منګ خلک دي همداسې ده کنه مامورین عموما څوک دي د من خلک استخبارات او امنیت څوک د من خلک کار د چا لپاره کوي د فرعون لپاره کوي که د الله د دین لپاره د فرعون لپاره ولی ځکه چې د فرعون نصاب ویلې نو ځکه خو د فرعون کارم کوي ورته چې د فرعون نصاب ویلې د دې زمانه د فرعون نو خو کار به خود فرعون ته کوي او د هغه زمانه فرعون هم ګوري د حق په مقابله کې د نرم قوت نه کار اخیسته دا څنګه ده چې نه یې د اخیسته خو په یو بل ډول باندې هغه داسې چې د موسی علیه الصلاۃ والسلام او د هغه ورور هارون علیه السلام دا به د خلکو په ذهن کې د بدو خلکو په حیث معرفي کول د مفسدینو په حیث به معرفي کول او د داسې چا په حیث به معرفي کول چې ګوري وای دوی د تاسې دینونه خرابوي د تاسې دین خرابوي زه ویریږم فرعون به ویلي چې دغه موسی او د ده د ورور د تاسې د دین خرابوي ما سره د تاسې د دین غمه د خلکو فرعون به خلکو ته ویلي چې د تاسې اخلاق د تاسې دین د تاسې عقیده دا در خرابوي د دې زمانه فرعون هم امدغه ډول نرم قوت چې هغه د تبلیغاتو قوت ده هغه د تعلیم او د تربیه قوت ده هغه د فرهنګ او د ادب قوت ده هغه د سیاسی نظریاتو او د سیاسی مفکورو قوت ده دا د خپل دښمن په خلاف باندې د مجاهدینو په خلاف باندې د هغه مخلص مسلمانانو په خلاف باندې چې د دوی په خلاف راپورته شوی دی او د وطن ازادي غواړي د اسلام حاکمیت غواړي خه په زغر د باندې او په قوي شکل باندې کاروي ما د تاسو په خدمت کې دلته عنوانونه لیکلي چې د نرم قوت دوه محور دي یو محور دی خارجي محور دی یعنی دغه قوت له بیرون طرفه څنګه استعمالیږي د جهاد او د مجاهدینو په خلاف باندې د کوم مقاصد او اهداف لپاره استعمالیږي کم ډول استعمالیږي او اهداف او مقاصد یې څنګه دي او کوم وسایل په کار باندې اچوي او یو محور بیا هغه د دې نرم قوت د استعمال یا د استخدام هغه داخلي د چل داخله څنګه دغه قوت د جهاد او د مجاهدینو په خلاف باندې استعمالي د دې استعمال په اړه باندې ورونو اوله په دې خبره باندې غور کوو یو څه اهداف یادو چې دوی ولې د ګرم قوت په ځای کله کله نرم قوت ته ترجیح ورکوي او تر هغه په دې باندې مصارف هم ډیر کوي اې دې فائدہ ورته دا ده چې دا په اسانه باندې هر چا ته رسول شي او په مقابل کې عکس العمل نه راپورته کی ځکه چې دوی د چا په کور دځي وکوي د چا په کلی دځي وکوي د هغه کلی خلک یا به جنگي مقاومت وکړي کوي کول شو او کنه کله به پرید دي نه لاړ بشي بل خواته نو خو بیا دوی ته تاوان شو دوی دلته د نرم قوت په داسې ډول استعمالوي چې کلی د اماغه سره ډک پاتې شي خو د دوی دي شي کلی د امغه سره ډک وي خلک د امغه سره ورکی وي خو خبر دی پکې دی دوی مني مقاومت دی ورنه نه کیږي دوی خو کله مخکې ورنول په دې خاطر باندې چې مقاومت ورنونه شي او چې کله در کله قوم در قوم لملا او ملک او میا او پیر او حضرت او د ټولو سره د په صف کې دريږي نو ولې به ورانوي ځکه خو ورته د یو تلویزیون په ځای باندې په افغانستان کې و یو اتیا سټیشن تلویزیون جوړي ځکه خو به دی وی رادیو په ځای باندې چې په افغانستان کې یو رادیو او ملي رادیو یو سل او 15 او یا رادیو سټیشن ورته جوړي ځکه دا نرم قوت د هر کور ته هر کلی ته رسی هر برستن لاندې رسی هر چا په جب کې خپل موبایل ده بستنې په ژمي کې په شپه کې په سر اړولې او د نن الته موبایل خلاص کړی ده بیغم ورکه یو تلویزیون ګوري یا ورکه یو فلم ګوري یا ورکه یو سیډي ګوري یا فیسبوک کې مختلف شیان ګوري دا نرم قوت له خارج نه چې استعماليږي د دې اهداف څه شي هدف دا دی چې یو خو په مجموع کې د ټول ولس هغه چې دوی لاندې کول غواړي په هغه کې تغییر راولي ورته د مجاهدینو عزم سستایي ور باندې د مجاهدینو ملګری ور باندې کمي د جهاد او د مجاهدینو په خلاف باندې تبلیغات کوي خلک په مجاهدینو باندې بیا اعتماد کوي د مجاهدینو همت کمزوري کوي سستي زړونه ورته لویره ډکوي ځکه د خپل وسایل او د خپل قوت نندارې ورته کې پیش کوي دومره راکټونه لرم دومره بي پلوټه تیارې لرم دومره بي 250 تیارې لرم دومره قواوي لرم دومره سمندري بیړۍ لرم دومره استخبارات لرم دومره وسایل لرم دومره دا دا شان ټول د دې د معلومات د دې د عکسونه د دې د جریان د دې د ویډیوګانې د دې په اړه کې معلومات دا ټول د دې لارې دوی براډکاسټ کوي خبري او دا د هر چا کور ته د هر چا موبایل ته د هر چا اجرې ته د هر چا لور ته د هر چا زوی ته د هر مجاهد سترګو ته د هر مجاهد غوږ ته دا ورسي د مجاهد په ټوپک خپل پوګي خپل کور بچای زندگی دا به پریخي راوتلې به د الله د لارې په نامه باندې خو په ورځ کې تر ټولو ډیر وخت به فیسبوک ته ور کوي همدا څه ده کنه او د فیسبوک بیا دای پکې ډیر مواد پکې پردي ګوري که خپل ګوري بلکې چې هغه خپل پکې ګوري هغه د پردي چینل ګوري هغه هم له پردي چینل ګوري ځکه کله چې فیسبوک والا په تا پوښي چې د تا نشریات یا د تا د فکر او نظر دا نور لسری کرخه اوړي فورا د اکاونټ درته ختم کی هغه تا نه پرې دي چې ته د وسیلې نه کار واخلې خو که یو څوک د فحشا او د نارواو د پاره او یو څوک د قومي تفرقه چولو د پاره د دینه کار اخلي یا د غربي نظریاتو د خبرولو لپاره د دینه کار اخلي کدی هغه ملګری په لکونو هم شي څوګ نه بندوي نو د مجاهدینو زړونه لویر د ډکولو لپاره همدارنګه د مسلمانانو او په خاص د مجاهدینو په نفس کې د دوی په ذهن کې د دوی په زړه کې د روحي قوت د معنوي قوت د وژلو د ختمولو لپاره چې د کم په نتیجه کې دی راپورته شوی دی او د کوم لامل چې د قربانۍ لپاره تیار شوی دی د هغه قوت د لمنځولو لپاره همدارنګ د مجاهدینو عموما د مسلمانانو د دوی په خپل قوت باندې د شکمن کولو لپاره چې یار موږ به اوس دې ته ماته ورکړې شو کنه د ماته دغه یو زاړه زنګ وهلي ټوپک ته وګوره یو څو خیراتي مرمۍ ته وګوره چې چا راته په صدقه کې اخیستي او د د دومره لوی ماشینونو او دومره لوی قوت او دې ته وګوره او هته وګوره دا فابریکو ته وګوره تیارو ته وګوره کشته ته وګوره اقتصاد ته وګوره بانکونو ته وګوره مجهزو پوزونو ته وګوره یار دالکه چې زه نشم کوله نو په خپل توانایي باندې د مجاهد د شکمن کولو لپاره د دښمنانو د قوت د ډیر ښکارا کولو لپاره او بل اخره له دښمن سره د مداهنه یا له دښمن سره د غاړه وړلو له دښمن سره د سولې کولو ته د تشویقولو لپاره دوی د نرم قوت کاروي او دې ته آماده کوي مجاهد جهاد یې دې ته د آماده کولو کوشش کوي چې له دښمن سره یو ډول مشترک وسیدلو باندې راضي شي او چې بد نیمه د تا نیمه د ما دواړه به گزاره پکې او ته به د خپل جهاد تیر شي چې ځکه چې دا خو افراطیت ده دا توندلاري توپ ده دا دهشتګردي ده ته به یو څه نرم شي زبم یو څه د تاب خلاف باندې جګړه ودروم بد دواړه به دلته سره مشترک ژوند کوو او دا بیا امغه هدف دی چې د حتی نورسته ذکر شوی و چې کوم آیتونه ما د تاسو په خدمت کې عرض کړ کنه د دوی جګړه به تر کله روانه وي تر څو چې د دوی پیروي ته نه وی کړي د دوی قانون دی نه منلې د دوی سره په یو نظام کې شریک شوی نه د دوی تګلار دی نه منلې وی راځه د تم لګرا خشه زبم لګرا خشم زب جګړه د تاب خلاف دروم ته به خپل توند لاري توبه تیر شي او دا ډیر زیګو ترخه شعارونه به پرې دي جهاد جهاد او قتال قتال او اسلامي حکومت او اسلامي نظام و دینه به تیر شي نیمه د تا نیمه د ما راځه دواړه بل تر سره گزاره وکاو او دې ته بیا غربیان د پیسفول کو ایگزیسټنس نظریه وایي یعنی د مسالمت آمیز یا سولیز باهمی موجودیت فلسفه ته د موجود یې زه د موجود یم ته به په مان لګېږې زه په تا نه لګېږم ها یو څه حدود به همداسې سره ټاکلي چې په هغې کې به له هغې به سره نه وځو زه به خپل د کفر کارونه کوم ته خپل د اسلام کارونه کاوه کنه خو هم د کارونه چې د ما کفر ته تنه تاوان نه رسیږي او زه به من کفر او نه کارونه کوم چې د تا هغه اسلام ته ته تاوان نه رسیږي چې هغه ما درته ټاکلی د حقيقي اسلام ته نه حقيقي اسلام د خو د کفر هر ټکی تاوان ده اما چې څونه اسلام درته ټاکلی هغه ته به د زه تاوان نه رسوم دواړه به سره یو ځای وسیږو دا ګوري ورونو ډیره خطرناک وسیله ده ځکه دا په میلیونونو انسانان په نخه کوي توپاک توپ بم بارود ماین بمبار دا به چیرې یو سړی یا یو کور یا یو کلی یا یو ولسوالۍ په هدف کې نیسي خو دغه نرم وسیله یا نرم قوت د دښمن چې کاغه د تعلیم په شکل کې ده کاغه د میډیا په شکل کې ده کاغه د سیاسي تشکلاتو په شکل کې ده دا ټول ولس په میلیونونو انسانان په یو وخت کې هدف نیسي په یو وخت کې جری جوک ته برابروي او خپل فیر ور باندې کوي او په داسې شکل فیر ور باندې کوي چې مقابل طرف نه په د باندې یو ډزه هم نه کیږي څنګه به په د باندې ډزه وشي چې دای په سی ان ان کې الته په امریکا کې ناشته او لغه زنه د برنامه د قمر مصنوعي د لارې نه د ما کور د ما کلی د ما جب د ما ټلیفون د ما موبایل ته را رسیږي یا د خپل زری غلامان خپل پوکړي فرهنګیان توظیف شوی خلک دلته په کارونو کې کېنولې دي هغه ته بیا تلویزیونونه جوړ کړي هغه ته رادیوګان جوړ کړي هغه ته مجلې او اخبارونه جوړ کړي هغه ته پوهنتونونه جوړ کړي هغه ته تحقیقاتي مراکز جوړ کړي دي او هغه ته بیا خو ډیر فندونه ورکړي دي هغه ته بودیجه ټاکلې دي او هغه په منظم شکل باندې شپه ورځ شپه ورځ شپه ورځ لګیا وي کار کوي او ټولنې ته خپل پیغام ورسوي او په داسې شکل ورسوي چې خلکو ته پکې دوی د دښمن په حیث باندې ښکار یم نه بلکې وایي چې دا خو د موږ دوستان دي د تعلیم کار کوي د طالبې کار کوي دا د دونه موبایل کار وشو دونه چې د افغانانو ټلیفونونه نه درلودل د نن نشل کاله مخکې موبایلونه نه و پکې دا ټول مړ شوي وو دا لولګي مړ شوی دا په خپلوانو په زاره چاودي شوی و ټول سترګې په سړندې شوی که تر دې د اطمینان ژوند درلود په یقیني ډول تر دې د اطمینان ژوند درلود په خپل منځونه کې سره کوشیرونه هم قوي و خپلوي هم قوي وي راشه درشه هم ډېر وي تدین هم په خلکو کې ډېر و وختونه هم په مفیدو کارونو باندې مصرفېدل دغه سي په میلیارډونو او په تریلیونونو ساعت وخت نه ضایع کېده د جهاد په حقانیت باندې او د جهاد په اهداف باندې د خلکو د شکمنولو لپاره دوی چې کم وسایل په کار اچي هغه خارجي رادیوګانې دي او د هغو برنامې دي خارجي رادیوګانې تاسو ګورئ ورونو د نرمې وسیلې په حیث باندې د امریکایانو د راتګ نه مخکې د بي بي سي رادیو به نیم ساعت به سهار و 15 دقیقې به بیګا و ورځ کې به لا صدر درلودل نه سهار بیګا به نیم نیم ساعت یو یو ساعت به برنامه درلوده اوس دولس ساعته چلیرش ساعته ده په انټرنیټ کې د هر وخت لپاره پرته ده په فیسبوک کې د هر وخت لپاره پرته ده او اف ام چینلونه دي هر چیرې په هر ښار کې د امریکا رادیو نیم ساعت به سهار و یو ساعت یا 15 دقیقې به بیګا او 15 دقیقې به په غرمه کې و اوس 12 ساعت ده مسلسل او 40 ساعت ده په انټرنیټ کې په فیسبوک کې او بیا په هر لوی ښار کې اف ام سټیشنونه هم ورته لګولې دي چې خبر اسا ډول خبر روخانه ډول باندې خلکو ته دوی پیغام ورسیږي داسې برنامه ورته پکې نیولې دي چې د دې ټول ولس خلک ورکه راخکل کړي دي ورکه احتوا کړي دي د ځوانانو لپاره کې برنامه شته د سپینګیرو لپاره ورکې شته د ماشومانو لپاره شته د خزو لپاره شته د پیغلو لپاره شته د باسواد لپاره شته د بیسواد لپاره شته د هر چا لپاره شته ده چاته د ډرامې په شکل کې برنامه جوړ کړي چاته د مناقشه سیاسي مناقشه او بحث په شکل کې چاته یو بل معلوماتي چاته یو بل تخنیکی یو ډول بل ډول چې نور هیڅ نه وي د لارو په سر باندې او د سرکونو په غاړو باندې د ګرځېدونکو خلک یا ناست خلک دی هم په عاطفي ډول باندې په د شعور او د احساس په لحاظ په ځان پورې تړلې دي چې یو موچی ناس یو موچی ته ورشي هغه سره د درې خبرې ور سره وکړي د ازادي رادیو د غلامي رادیو برنامه څه نومېږي په دې باره کې د سات په اخر کې چې کله موچی سره غږیدلې کله نانوای سره غږیدلې که اسی او لوپر سره غږیدلې کله یو دکاندار سره کله یو کلینر سره غږیدلې سره 15 دقیقې 2 دقیقې 3 دقیقې داسې یو برنامه وي نو د دولس دا ټول خلک ته دی برنامه جوړ کړي خارجي رادیوګانې د دې نرمې وسلې د دې نرمې وسیلې ذرایع دي وسیلې دي بل خبره چې دوی د نرمې وسیلې په حیث باندې د جهاد مقابله ور باندې کول غواړي او د جهاد نظریه ور باندې کمزوري کول غواړي هغه د عدم تشدد مبارزه او د هغه افادیت خودل دي کله تاسو پام مسلسل دوی لکه ورځ نه چراغلي دي امدا تلقینوي خلکو ته چې باید منګه تاوتریخواله پریدو باید خلک تاوتریخواله پریدي د عدم تشدد لاره نه مبارزه وکړي بس مظاهره وکوه سیمینار وکوه پلی کارډ را وباسه په یو ځای کې کېنه پلتۍ ووهه مختلف نور مدني اساليب چې دوی ورته وای طریقې دا کوه خو ګوره چې ټوپک ته لاس ورنه وړي امریکایي د راځي توپ سره ټانک سره بارود سره تر ټولو پر مختللې تیارې سره تر ټولو لوی بم سره هر ډول وسله چې جوړي د عملی تطبیق او د عملی تجربه کولو د پاره د دلته راوړي او په انسانانو د ژوندۍ نخ نیسی خو ته بس غواړي چې امریکایي نه انګريز نه فرانسوي نه خپل وطن آزاد کی نو لا شه د سفارت په مخې پلته و او یو څو پلی کارډون د سپورت کوي چې د منګ وطن پرې دی او بیا یو ورځ به وای د زړه درته نرم شي او درنه وبوزي او د دې لپاره موږ ته مثالونه د دې لپاره بیا موږ ته نور رهبران او الګو نمونه ماډل شانم پیدا کړي او یاره ګاندی دا کار کړی دا منډیلا دا کار کړی دا غفار خان دا کار کړی دا نو دا خو د ما د دین نمائندگان نه دي منډیلا خو په خپل او بت پرس او بیا ورسته نصرانی شایده ګاندی په خپل یو هندو سړی ده او غفار خان د مسیحیانو د مکتب نه فارغ شوی سړی ده عیسائی استادان ورته درس ویلی ده د په ماشوم توپ کې د ابتدایه د مسیحي منصرینو له لاسه ویلی ده او وروسته بیا یو نشنلیست کمونست سړی دی من خپل دین لرو من خو د خپل قران لرو من خو خپل نهج لرو من خو خپل عقیده لرو د من پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دعوت کړی دا هم جهاد کړی صحابه کرامو جهاد کړی صحابه کرامو وطنونه آزاد کړي بلکې ټول انسانیت له طغیان او طاغوتانو آزاد کړي په خپل زمانه کې شڅونه د دوی لاس ورسېدلې توانایي ورسېدلې ده منګه غفار خان څه کوو منګه منډیلا څه کوو منګه ګاندی څه کوو ولی ابو بکر راته نه یادوي رضی الله عنه ولی عمر راته نه یادوي یا ولی په خپل منګه ابو بکر او عمر او علي او عثمان او خالد او بلال دا ولی نه یادو د منګه نمونه خو هغه دي د من خو دغه نمونه دي من ته خو دا خلک ماډل دي خو دوی د دې خلکو نمونه د دوی کردارونه د دوی تاریخونه د دوی سیرت د دوی تګلاره د دوی فکر او نظر او عقیده دا لمنګ پټي د منګ له نسل پټي د منګ له ځوانانو پټي د منګ له فرهنګ او باسي او په ځای باندې راته منډیلا او ګاندی او غفار خان راولي وې دا د عدم تشدد د مبارزې سرلاري دي او د دوی په نامه سیمینارونه کوي د دوی کتابونه خبري د دوی نظریات خبري د دوی په نظریاتو باندې تبصری کوي د غیر لپاره کانفرنسونه جوړي هغه په نصاب کې شاملې او بیا د لخت په زور د رسمیاتو په زور د قانون په زور د امتحان په زور د ما په ټول نسل باندې وایي ولی ځکه چې د جهاد د نظریه د ختمولو لپاره دوی سره د عدم تشدد مبارزه تر ټولو غوره وسیله ده چې هم یو ډول مدني رنگ ورکړی ده هم یو ډول فلسفه ده په حقیقت کې دا د ټول ولس د بې حسه کولو لپاره د تخدیر یو پیچکاری ده دا ټول ولس په باندې تخدیرول مخدر کول به حس کول چې ور په دوی کې به حسي راشي توپک یې واره پری دي د مقاومت او د زور د استعمال نه واره منصرف شي دا عقیده له ذهن اوزي چې د زور استعمال د کفر په مقابل کې د خپل ازادۍ د اخیستلو په نیت باندې دا ښه کار دی دا یو ور له ذهن نه ووزي نو ځکه دوی مسلسل کوششونه کوي هر وخت د عدم تشدد مبارزه او د بې تاوتریخوالي مبارزه دا شیان هم ډیر لیکي هم ډیر وایي هم سیمینارونه ورته کوي کانفرنسونه ورته کوي نصاب کې ټاکي د دې لپاره ورکشاپونه جوړوي د دې لپاره ورځ ټاکلې وي په کال کې یو دوه ورځې هغه د المانزي او خلک ته مسلسل تلقین کوي چې د عدم تشدد مبارزه د عدم تشدد مبارزه د موږ او تاسو الحمدلله مجاهدینو کې خو دغه ډول شی یا دغه فکر ځای نه لري او نه په ذهن کې ورته دوی ځای پریخي خو په خارونو کې په پانتونونو کې په مکتبونو کې په بازارونو کې په حتی کلیوالو سیمو کې په هغه خلکو کې چې ټوپک نه لري یا ټوپک ته لاسرسي نه لري یا د دښمن په کنټرول کې دي په هغه کې دغه نظریات خبره شوې دي او ځوانان به لارې کړې دي ځوانان د منډیلا په لار روان کړي دي هندو په لار روان کړي دي د نشنلستانو په لار د سیکولر بی دین خلکو په لار روان کړي لا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې کړي لا ابوبکر پر دې کړي هغه چې د ارتداد په خلاف قتال کړي جهاد کړي له عمر رضی الله عنه پر دې کړي دي له علي رضی الله له عثمان رضی الله له خالد رضی الله له عمرو بن العاص رضی الله له صحابه کرام او د غویل تاریخ پر دې کړي دي او په مقابل کې ورته منډیلا د امام په حیث یادوي ګاندی ورته د امام په حیث یادوي غفرخان ورته د امام په حیث باندې یادوي دا د موږ د پاره نمونه نه دي د موږ د پاره نمونه الله په خپل بیان کړي الله فرمای لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان یؤمنو بالله والیوم الاخر که څوک په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري نو د تاسو لپاره پر رسول الله کې اسوه حسنه ده د تاسو لپاره غوره مثال رسول الله ده هغه چې جهادونه کړي قتالونه کړي فتوحات کړي زخمی شوی توره اخیستې شپې کړي سفرونه کړي لخرې تیار کړي دي د زنکدن په حالت کې چې له دنیا نه د رخصتې دو په حالت کې ده هم شام ته هغه یو لخر لی د منګه مثال خو هغه منګه منډیلا څه کو منګه منډیلا فلسفه څه کو منډیلا پرون یو ډول غلام نن بل ډول غلام ده پرون سره او سپین اروپایان راغلي د دوی په څټ باندې ورسپاره و نن له څټه کته شوی د قانون په حیث په زړه ورسپاره دي د عقیده او فرهنګ په حیث په روح باندې ورسپاره دي هغه خو پرون هم غلامان و نن هم غلامان پرون هم مغه غرب ګرای و نن هم مغه غرب ګرای ده هند پرون هم بی دین او هندو نن هم سیکولر ده بی دین ده هندو ده څوک وایي چې دا خلک آزاد دي بلکې دا په غلامۍ کې لګ ارتقا وکوله بادار ورته ویل چې د ما په ذاته کار کولای شي زه د نه لاړم د ما غونې کار اوس تخپل کوه د مال لپاره واستمغه کار کوه ځکه ته مې وروزلې د مرحله ته مې ورسولې نور ته په خپل هم دا کار کوه د ما قانون ته په خپل عملی کوه نو د عدم تشدد مبارزه د یو بل وسیلې په حیث باندې د کفار لخوانه استعمالیږي د یو نرم قوت په حیث چې یو ټول ولس ور باندې به حسه کوي بل وسیله چې د نرم قوت په حیث باندې د مجاهدینو او د مسلمانانو په خلاف باندې دوی کاروي هغه د معتدلو یا د منځلارو مسلمانانو په نامه باندې خلک هڅوي او هغه ته د وینا او د تبلیغ فرصتونه برابروي مسلمانان سره تقسیم کړي وي دا توندلارې ده او دا منځلارې ده دا افراطي ده دا معتدل ده په اسلام کې افراط او اعتدال دا شیان نشته ځکه اسلام په خپل دینا قیما ملت ابراهیم دا په خپل یو مستقیم معتدل دین دی په ټوله معنا چې ومنل شي دا چې ته یو برخه پرې دی یو برخه منی او چې پرې دی په غیبه دا نوم دی چې دا یو د افراطیت اړخ ده او چې منی دا یو د اعتدال او د سهولت اړخ ده دا خو هغه مسله ده چې جعل القرآن عضین قرآن ټوټه ټوټه کړی ده تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض په نیم قران باندې ایمان لري او په نیم قران باندې کافر یاست نه اسلام په مجموع کې ټول د اعتدال دین ده په دې کې چې د دین ورسته څوک لاس وهي او د اعتدال او د افراط خبره ورکه تشخیصي او معلومي او یا نامګذاري کوي دا د اسلام د خرابولو لپاره توتیه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین مسلمانانو ته مکمل پریخه ده الیوم اکملت لکم دینکم الله فرمای چې دا دین منن تاسو ته مکمل ک واتممت علیکم نعمتي دا خپل نعمت می تاسو ته پوره درک پوره می قدر باندې هغه شی ته چې الله نعمت ویل خو هغه د اعتدال ځکه افراط ته نو الله نعمت وای تفرید ته نو الله نعمت وای چې په کوم شي کې افراط موجود یا کوم شي کې تفرید موجود هغه نو نعمت ګڼل کیږي دې دین ته الله نعمت ویل ده واتممت علیکم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اسلام می تاسو ته د دین په حیث باندې خوښ دا د تاسو دین شو د اسلام په مجموع کې ټول چې ومنل شي او لاسوهنه پکې ونه شي دا بیا د الله خوښ ده او چې ته نیم د افراطیت په نامه پرې دی جهاد پرې دی دا افراطیت ده او په اسانو مسایلو پسې رواني یا اسلام اخله د غرب سره پیوند کاری کوي نوم د اسلام او محتوای غرب ګرایي دا خو د اسلام تحریف ده دا خو اعتدال نه ده نو دوی څه کوي یو برخه خلکو ته چې هغه په زړه خیرن دي یا منافقین دي اعتقادا یا منافقین دي عملا یا شهوت پرستان دي د ګډ شهوت د جنس شهوت د مال شهوت د شهرت شهوت دی لیونی کړي او د دې لیونتوب د پوره کولو د پاره د دې خواهشاتو د پوره کولو د پاره دا ځان معتدل غني موږ منځلاري سه دا مجاهدین دا توندلاري توندلاري توب د موږ نه د خوښ دا افراط د موږ منځلاري یو او موږ تاسو سره گزاره کوو موږ قتال نه کوو موږ جنگ نه کوو موږ جهاد نه کوو موږ په دې نظام کې تاسو سره غاړه وړو خو په عین وخت کې بیا ځانونه ته مسلمان هم وایي بیا مولوي صاحب هم وي شیخ صاحب هم وي شیخ الحدیث صاحب هم وي مجاهد صاحب هم وي یو بل صاحب هم وي د دین په نامه باندې د دین تر عنوان لاندې د دین په قالب کې او د دین تر لقب لاندې د کافر په صف کې به ولاړ وي د کافر په نظام کې به ولاړ وي د کفر په پارلمان کې به ناست وي د یو کفري دولت وزارت ولایت به کوي د یو کفري دولت وکالت نمائندګي دا به کوي د یو کفري دولت د یو کفري قانون تمثيل به کوي دغه ممثل به وي دغه ترجمان به وي دغه پالونکی او نماینده به وي بیا به وي زه شیخ هم یم زه مولوي هم یم زه مجاهد هم یم زه فلانه یم زه دا یم هغه یم ګیرم لرم پګړې مې مشته ده دا ده او تنخوا مې راته امریکایان راکوي او پرون به هم دغه خلک د مجاهد په صف کې څوک د مجاهد په نامه څوک د والی په نامه څوک د معین په نامه الته هم د معین او دلته هم معین ده دا خلک داسې دي لکه چونګخي چونګخي پیژنې دا زو حیاتین دي دوه ډول ژوند لري چې وبو کې زړه تنگ شي یا وبو په وچه ترپ کې وچه راخیز کی وې دې زه دې وچه حیوان ما او چې په وچه کې زړه تنګ شي یا په وچه پیرا تنګ شي ترپ کې ځان وبو ته ورغورځي دا ډول خلک چې ځان د معتدلو په نامه د منځلارو په نامه باندې یادوي دا په حقیقت کې چونګخي دي چونګخي چې په هر نظام کې دوی ته خوندونه میسرېږي په هر نظام کې دوی ته منصبونه میسرېږي په هر نظام کې دوی ته دفترونه میسرېږي په هر نظام کې دوی ته تنخواوې او شهرتونه میسرېږي بس هغه نظام دوی ته اسلامي ده که هغه مجاهد جوړ کړی هم ورته اسلامي ده او که هغه بوش جوړ کړی و هم ورته اسلامي ده ځکه د خلکو کې عقیده نشته د خلکو کې خوندونه دي شهوتونه دي دا شهوتونه پوره کول د دې لپاره دوی ځایونه لټوي چې دا هر چا سره پوره کېده دغه ملګری ده که د مجاهد په حکومت کې پوره کېده دی د مجاهد ملګری ترجمان او نماینده ده او که د کافر په حکومت کې ورته پوره کېده بیا د هغه ملګری ده ځکه د سره د ځمکې خوند چې ډېرې ځمکې ولري د ځمکې شهوت پسې اخیسته د مارکیټونو شهوت پسې اخیسته د شهرت شهوت پسې اخیسته د موټرو شهوت پسې اخیسته د دارای شهوت پسې اخیسته نو بیا د خپل ټول جرم د دغه جنایت چې د اسلام په حق او د جهاد په حق او د ملت په حق کوي په دې باندې بیا نوم څه شي خیدا منځلاري توب وای موږ منځلاري یو صاحب او د دغه منځلاري توب د پاره بیا امریکایان ورته رادیو هم جوړه کړی دفتر ورته جوړ کړی شورا ورته جوړ کړی تنخواه ورته ټاکلی انضباطان باډیګارتان ورته ټاکلی نمائندګي هم د مغوي کوي او چې ته مونږ وی جنازه وی اختر وی یو بل داسې دینی مناسبت وي د بیا ورته ګیره سم شامپو کړي پګړې هم سم وهلي اترم خه اعلی درجه وهلي لاره ته خوشبويزي او بیا له خلکو دا غواړي چې ما اوس د د یو مقتدا په حیث د یو امام په حیث د یو پیشوا په حیث د یو دینی رهبر په حیث باندې ما ومنه دا په حقیقت کې چونګخي دي چونګخي کله دی خو ترپ کې کله خو ترپ کې نو دغه ډول خلک دا هم د دښمن یو نرم قوت دی څنګه نرم قوت دی دوی ته وایي بس تاسو ته رادیوګان جوړو تلویزیونونه درته جوړو پوهنتونونه درته جوړو نصابونه بس تاسو به داسې جوړ کړئ چې نیم د تاسو نیم د منګه ما زه د خلکو ته دا وایي چې ولې په دې نظام څه چل شوی ده سم سه اسلامي نظام ده ولې قانون اساسي په شروع کې بسم الله نه ده لیکلي الحمدلله به کې نشته ده دې باندې بیا سترګې وړاندې وي چې وای چې د بسم الله او د الحمدلله نه وروسته خو په دیموکراسي مفهوم یاد شوی او بلکې دای په صراحت پکې لیکلي چې د دې قانون اساسي هدف په افغانستان کې د دیموکراسي د اهدافو تحقق دی دې ته بیا دی وړوند وي دې ته بیا دی وړوند وي چې د امدې قانون اساسي په شپږم او په اومه ماده کې او په مقدمه کې دا ټکی وګوري چې د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه منل او تطبیقول د دې قانون اساسي د اصلي وظایف نه ده او بیا د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه اتلسمه ماده راوړي چې په کې په صراحت لیکلي چې هر سړی د کافر کېدلو حق لري یعنی هر سړی د دین د بدلولو حق لري معنا دا چې سره چې هر دین خوښ ده سبای هندو غرمه عیسائی بیګا ته يهودي سبا ته بودایی غرمه ته کمونیست بیګا ته بیا مسلمان بس د دې حق لري هر سړی او دا دی قانون اساسي منل نو انګريز امریکایي فرانسوي غربي یشغالګر يرغلګر دا بیا له دغه معتدل خلکو نه د څه شي کار اخلي د لاس پاک خپل جک وای خپل ناروا حرام جنایت وکي بیا لاس په دوی باندې پاک کی بیا دوی ته وایي چې بس تاسو نو زمونږ مخ را رون کړی راته دوی بیا خلک ته دا اسلامي نظام ده د مسلمانان دي او دا د مسلمانانو ترمنځ جګړه ده صاحب دواړه خواته افغانان دي دواړه خواته مسلمانان دي دوی خواته خلک کلمې وایي اخواته کلمې وایي دا جګړه نور باید بند شي د دې جګړې څه فائدہ نشته دا جګړه تقدس نه لري دا کومه محترمه جګړه نه ده هسې وینې پکې تویږي یو چجګیره به خوځي او داسې حلقي حلقي به لګیایي چې ته وایې دلکه دی چې په رښتیا باندې په حقه ده پرون به اماغه جهت په حقه باله چې نن په مخالفت کې ولاړ ده نو دا ډول خلک دا د دښمن د نرم قوت یو بل شکل دی چې د دې ولس په خلاف استعمالي او د دوی لارې نه خلکو ته دا ور تبلیغي چې د دې نظام په خلاف د دې قانون په خلاف د دې اشغال په خلاف د دې راغلو خلکو په خلاف جنگ جګړه دا بې فائدې ده او تاسو ټوپک پرې دی راځي دلته په دې نظام کې ګډ شي او په مشترک ډول باندې یو داسې نظام راولو چې بس نه سیخ وسوځي او نه کباب جګړه به ودري او د جګړې د درېدلو لپاره هلته رب العالمین یو نه خودلې ولیکه خودلې ده چې ترڅو تاسو د دوی پیروي ونه کوئ دوی جګړه درې نه جګړه پیل د دوی لخوانه ده ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ترڅو چې د دوی د ملت پیروي نه کړي ترڅو چې لدینه ګرځول نه جګړه به روانه وي نو دغه ډول خلک چې د ځان اسلامي بولی ځان مفتی بولی شیخ بولی ځان پیر بولی ځان حضرت بولی ځان د اسلامی علومو دکتور بولی پروفیسور بولی ځان د اسلامی پوهنتون رئیس بولی ځان د اسلامی شورا د سولې د شورا یو شی بولی دا خلک په حقیقت کې د دښمن د نرم قوت یو بل شکل دی او د دې ولس په خلاف باندې استعمالوي او دا ډیر خطرناک دی ځکه خطرناک دی چې خلکو ته ځان د منافق په حیث نه معرفي کوي خلکو ته ځان د غربګرا په حیث نه معرفي کوي خلکو ته ځان د غربي او د امریکایي او د سیکولر او د بيدین په حیث نه معرفي کوي سیکولریزم به مني د سیکولریزم قانون به مني د سیکولریزم نظام به مني د امغوینه به تنخواه اخلي د مغوی په چوکاټ کې به کار کوي په یوالي کې به ورسره روان وي بیا به ځان تر نورو خه مسلمان بولی تر مجاهدینو بم ځان خه مسلمان بولی او چورته وای چې د تانو د مسلمانۍ څه شي نه خدوي دا ګیره مې نه ګوري څونه غټه ګیره مې ده دا پګړې مې نه ګوري په دې ګیر خېلو کې چې ما پګړې په سر کړې خو معنا دا چې زه خه مسلمان یم کنه که په پګړې سره مسلمانې دی نو دا سکان به ټول مسلمانان و ځکه غټ غټ پګړې په سر وي او دا سه لوکس پګړې وي چې شپږ ورځې نورانیږي په یوازې پګړی سره نه مسلمانېږي مسلمانی په عقیده ده مسلمانی د شریعت په منل دي مسلمانی په اسلامی صف کې په درېدل دي مسلمانی د الله امر او د الله حکم ته په غاړه خودلو باندې ده مسلمانی په شکل او په مظهر باندې نه ده مسلمانی یوازې د ګیره په وګدولو باندې نه ده که څه هم په اسلام کې د ګیره پر خودلو وګدول دا واجبي حکم ده نو دا د دښمن د صف خلق دي او دا یو ډول اجتماعي چونګښې دي بس چې کومه فضا او کومه هوا ورته مناسبه ښکاره شوه هغه ته ورترپ کی چې ګرمي وشي وبو ته ورترپ کی او چې یخني وشي وچه ته پیتاوي ته ځان راوباسي نو د معتدلونو کدا په هر نامه باندې دي او د هر مشرب او د هر فکر خلق دي دا په حقیقت کې په دغه ډول سیکولر او بيدینو او د پردیو لخوانه په تپل شو نظامونو کې چې کار کوي په باندې رضا دي دا خلق په حقیقت کې د دښمن اسلامی اربکیان دي اسلامی ملیشي دي د دښمن دینی ملیشي دي یوی د لوفرانو غنه ملیشي لکه د اربکیان مربکیان یو یې پولیس مولیس یو یې اردوی د دینی ملیشې دی ملیشې دوته کار ورسپارل چې تاسو د ولس تیر باسي دا غولوي په خپل شکل په خپل جامه په خپل لباس په دې باندې او په خپل شعارونو باندې په دې باندې تیر باسي دا کار ولې کوي انګريزان امریکایان غربیان ځکه غربیان وایي چې وایي ونه چې ماتوي نو ترڅو دې چې تبر ته د ونې یو شاخ نه ورچولای ونه نه ماتي تبر څه وخت کار کوي ها چې لاس ته ور واچوي او دا لاس ته د چا د جسم برخه ده د ونې د جسم برخه ده د ونه له جسمه یو ټوټه را پرېکه کی او بیا غتبر ته ورواچي یو بیرته راواړوي ام دی ونه تم دا ونه پی وهي دا د عیسایانو یو فرموله ده هغه وایي چې مسلمانان چې بیلاری کوي نو د دوی ل خپل ونه بلاسته راخلی خپل تبر ته ورچوي او بیا به د دوی ونه ور باندې چپه کوي یو يهودي لیکوال دی او امریکایي ده په امریکا کې بیا د منځني ختیځ د مطالعاتو د تحقیقاتي کمیسون رئیس ده د تحقیقاتي مرکز رئیس ده دانیل پایپس نومیږي خطرناک سړی ده عربي باندې پیږي او د اسلام په باره کې سخت موقف لري دغه دانیل پایپس مرکز هم لري مجلې هم لري کله کله اسلامي مملکتونو ته ځي خلکو ته درسونه ورکوي مناقشه هم د خلکو سره کوي او د امریکا حکومت ته د مسلمانانو په خلاف باندې د جنگیدلو او د موثرو استراتیژیو طریقو د جوړولو توصیه هم ورته کوي طرح ورته وړاندې کوي د دې یو مشهوره طرح ده هغه وايي radical islam is the problem وای دا توندلار اسلام یا د رادیکال اسلام دا وي وستونزه ده and the moderate Islam is the solution او د معتدل اسلام یا منځلاري چې دی دا وې د دې حل ده خپل مصالح اسلام یا سیاسی اسلام هغه چې دوی کله سیاسی اسلام بولی کله مصالح اسلام بولی کله رادیکال اسلام بولی هغه حقيقي اسلام دی یادې وې دا یو ستونزه ده اوس دا ستونزه بل منځه څنګه وړي د دې حل و په څه کې ده د دې حل وي په دغه منځلارو کې ده رادیکال اسلام یو ستونزه ده دوی وایي او د دې ستونزې حل وي په څه کې ده په منځلاري اسلام کې یعنی د حقيقي اسلام په ځای دغه پیوندي اسلام دغه د امریکا له لوري جوړ شوی او توصیه شوی اسلام دغه د چونګخو اسلام چې کله خو شي کله دی خو د دغه اسلام دا وی حل ده دا ورته تقویه کوي دوی ته رادیوګان جوړ کوي دوی ته مجلې جوړ کوي دوی ته پوانتونونه جوړ کوي دوی ته صاحب صاحب وایي دوی مناقشات او چیرونو او ګردی میزونو تر وواړي دوی شوراګانو کې وټاکي دوی ته په ولس کې اهمیت ورکړي ارزښت ورته ورکړي چیرې خلکو ته ورکاره کوي نظریات خلکو ته ورسوي ځکه د دوی دا لاسته چې د موږ په تبر کې نه دی د موږ تبر د مسلمانانو ونه نشي پرې کولای لاسته ویل دوی ور واچوي ورته دا یوازې دغه نظریه نه ده د غرب یو ستراتیژي ده او د دې ستراتیژي د پرمخ بولو لپاره دوی په اسلامي مملکتونو کې خصوصا په افغانستان کې د اعتدال په نامه باندې یو پروګرام شروع کړی او بیا د اوقاف د وزارت نه دلته په کابل کې یو مرکز شروع کړ د اعتدال د مرکز په نامه باندې چې موږ دلته اعتدال راوړو په خلکو کې منځلاریتوب راولو کم منځلاریتوب هغه چې ډانل پایپسي سولوشن یا حل بولی د توندلاریتوب یا د جهاد په مقابل کې حل بولی پاغه کې اسلام ته منسوب خلک څوک د مفتی څوک د قاضي څوک د شیخ څوک د پیر څوک د حضرت څوک د مولا څوک د دکتور څوک د پروفیسور په شکل الته کې استعمالوي او یو ډول سیکولر ډول اسلامی معلومات د دوی په لاس باندې ولست وړاندې کوي او خلک ور باندې قانع کوي امریکایان په افغانستان کې او په نور اسلامي مملکتونو کې درې محور کې کار کوي یا په درې ډول کار کوي کله چې دوی یو مملکت ونیسي یا د نیولو اراده ورته وکړي نو بیا دوی وایي چې الته تاسو د جنگ ترڅنګ د نرم قوت نه هم کار واخلي او د نرم قوت په درې شکلونو کې تاسو ته مخې ته درځي اول وای دا چې الته به په غسیمه کې یا په مملکت کې لکه په افغانستان کې دلته به یو څه جهاتونه سیاسي تنظیمونه ټولنې دا به داسې موجود وي چې هغه بل تاسو سره پیوند اخیستلو ته ځړخه کوي تاسو سره به مشترک کار ته آمادګي لري د تاسو په خلاف حساسیت نه لري دا وي تقویه کوي تیار موجود دي تیار یو صاحب شته جهاد سره اسې مرانه ده مجاهدین تاسو مفراتیان وای نرمه لارې نیولې ده غرب سره زاړه پیوندونه اسم شته ده وې دا ورته تقویه کوي رادیو اخبار مرکز دفتر پوهنتون دا ورته جوړ کړي تنخواه ورته وټاکي او په نظام کې شریک کړي دا یو محور یا یو مجال دی یا یو ډول وسیله ده دویم وای دا چې تاسو الته چې کله لاړ یا وطن ونی و یا د نیولو په درشل کې وي تاسو الته دغه سه نوې جهتونه جوړ کړي که موجود نه ونه جوړ کړي چې څه موجود دی هغه وپالي او چې موجود نه دی هغه موجود کړي الته د اسلامي مدرسې په نامه باندې خدا پرته وایي چې نصاب کې به د ګوره جهاد نه د مرکز په نامه باندې د مسجد په نامه باندې د پی آر ټی لخوا نه څونه مسجدونه جوړ شول په دې ولایت کې په دې نامه باندې چاته اسلامی رادیو چاته د عالم په نامه چاته د جاهل په نامه رادیو جوړه کوي ورته او بیا دوی په کار واچوي درېمه ده درېم محور چې تاسو الته د هغه مفاهیم او د هغه نظریات او د هغه عقاید د خبرولو لپاره کار وکوي چې په ټوله کې په مجموعي شکل باندې دا ولس او دا خلق دا ټول وطن د موږ په خلاف حساسیتونه پریږدي لمنګ سره پخلا کېدلو ته آماده شي او دا مفاهیم او دا نظریات وایي څه شي دي دا وایي کېدای شي تاسو دا دي پیسفول کو ایگزیستنس فلسفه یا دي با همي مسالمت آمیز همزیستی فلسفه دا وایي خلکو ته تلقینوي ورته یا مثلا دا ورته وایي چې د زغم خبره ده د زغم فلسفه من باید زغم ولرو من باید د نورو خلق په مقابل کې زغم ولرو من باید توندلاري نشو خپل خبره هم کوه د بل چا خبره هم اوره معنا ده چې خپل د اسلام خبره هم کوه د کافر خبره هم اوره هغه خبره کول نه ممنه کوه په د اسلامي مملکت کې د زغم چې دوی ورته ټالرنس وایي دا د زغم فلسفه دا په خلک رواج کو زغم دا نه چې ته د مسلمان په مقابل کې لزغم نه کار واخل نه د کافر او د کافر د دعوت او د تبلیغ په مقابل کې باید لزغم نه کار واخلي د کافر په مقابل کې اکثر عمل کار نه کې نرم شورته زغم نه کار واخله او بس یوازې په یو عمومي چوکاټ کې ورسره گزاره کوه دی به تا نه ډېر په تکلیف وي ته دایم ډېر مو په تکلیف وو بس غم نه کار واخله دا فلسفه خلکو ته ډېره تلقینوي د پلورالیزم فلسفه یا د تعدد ګرایی فلسفه وې دا خلکو ته ډېر وایي چې بس خیر د نو وطن ده دلته مختلف نظریات دي مختلف عقیدې دي مختلف خلک دي مختلف مشارب دي څه پروا کوي خو هر سړی د په خپل لار باندې زی یو بل سره یو تفاهم لري او دا خو نو یو ډول تنگ نظری ده چې بس دغه یو عقیده دي نور دی نه نه وي انسانان باید آزاد پرې خودل شي چې د چا کوم نظریه و هغه به چلی پروا نه کوي د ته دوی پلورالیزم یا تعددګرایي ورته وای او دا د دې لپاره زمينه سازي کوي په دې باندې چې دلته سبا نصرانيت دلته سبا يهوديت دلته هندوتوب دلته بل کمونیزم دلته هیومنزم هغه چې د الحاد یو نظریه او مذهب ده دا چې دوی انسانیت ورته وایي دا دلته راځيږي وي دا پروانه کوي ځکه په ټوله دنیا کې وي دا پلورالیزم یا د تعددګرایي یا د څوګونیتوب نظریه دا وشته ده دا یو ګنایتوب دا وي خنه د کې وي ظلم راځي افراط راځي ټول خلک تاسو بس د یوې عقیده ته مجبوروي پرې چې ټول خلک هر سړی چې خپل څه نظریه او عقیده لري دغه آزادانه بیان کړي کافر د خپل کفر بیانوي ته د خپل اسلام بیانوه خو ته د اسلام دونه برخه بیانوه چې د خلک ورنه نه خفه کیږي او دای به یو څه گزاره کوي ټول کفر به نه بیانوي بس داسې نیم نیم به بیانوي ترڅو چې هغه ورځ راځي د ټوله دې ته دوی تعددګرایی یا څوګونه توب یا پلورالیزم ورته وایي چې په دې کې شروع دوی په سیاسي پلورالیزم باندې کوي چې نتیجه کې ورسته بیا دینی پلورالیزم هم راځي وای خیر دلته د نور دینونه دي مینه یو ضرور خو نه ده چې دا یو اسلام دی الحاد دی وی دلته کمونیزم دی وی دلته هر څوک دی تاسو ګوري په دا اوسنی نظام کې څونه بلاوی راجم کړ زړه کمونستان راجم کړ لیبرالان راجم کړ قسم قسم خنشنلستان راجم کړ تش په نامه مسلمانان راجم کړ داسې خلک چې ځانونه ته مجاهدین وایي او جهاد نه ډېره په خوا فاصله نیولې د غیر مجاهدینو په نامه را جمع کړه ټولې په همدغه یوه وندر باندې وتړل ولی وی ځکه چې دا تعددګرایي یو مطلوبه نظریه ده او دا باید په افغانستان کې هم راشي ځکه په نور دنیا کې شته نو افغانستان هم باید د نور دنیا د حالات سره ځان برابر کړي او دلته د څوګونیتوب د یو اصل په حساب باندې ومني نو د دغه مفاهیم د رایجولو لپاره چې هغه د پلورالیزم نظریه ده یا د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب نظریه ده یا د زغم ټولرنس دا نظریه ده یا د باهمي همزیستۍ مسالمت امیز همزیستۍ نظریه ده لیکوالانو ته پیسې ورکړي رادیوګانو ته اخبارونو ته مجلو ته تلویزیونونو ته برنامه ورکړي چې په دې باره کې تاسو خبرې کوي کوي کوي ترڅو دا مفاهیم خلکو ته اصلي شیان ښکاره شي او لدې سره بیا دوی عکس العمل ونه خي چې مخالفت ورسره ونه خي دوی خو پرې د نو چې منګه یو خو دوی د میڅ پروا کوي او نتیجه دې تر ورسوله چې د افغانستان تر ټولو د لوړې مرتبه میرمنه چې دوی لومړی میرمن بولی هغه نن کافره ده یو عیسائی کافر د افغانستان په خځو کې تر ټولو د لوړې مرتبه خاوند ده رولا د رئیس جمهور خزه کافره ده په ارګ کې ناس چې د ملت مور دوی ورته وایي د ملت مور کافره ده دا یو توتیه د ورونو په کرا کرا کرا کرا دوی توصیه ور کوي ورته او دا خلک ور سره عادي کوي یو چاته ته د ملت مور وای او هغه کافر دي د خلکو د ملت په دین باندې بخي دنه د ملت د دین مخالفه ده او تر ټولو لوړ منصب ته رسول شوی ده دا ټول د دې توتیه یا د دې نرم قوت د استعمال لپاره مختلفې کړې دي نو دا درې محوره یا دا درې مجاله کې دوی کار کوي زاړه تنظیمونه پالل نوې تنظیمونه ایجادول او په مجموع کې لغرب سره د پیوند اخیستلو مفاهیم او نظریات خپرول او ولس په هغه باندې بلدول ترڅو د رغلګرو په خلاف د راغلي نوي منفي تحول په خلاف باندې د خلکو حساسیت لمنځه لاړ شي او دښمن ته د دښمن په نظر ونه ګوري بلکې د دوست په نظر باندې ورته وګوري یو امریکایي لیکوال دی مشهور لیکوال دی او ډېر قوي قوي مقالې لیکي مضمونونه لیکي ځکه هغه د استخباراتو او د وزارت خارجه او د ریاست جمهوریت او د نورو مهمو ادارو سندونو دغه راپورونو ته د لاسرسي د مشهور سړی ده او بیا غره ټولې او بیا ورسته نتیجه ګیری په تور باندې مزامین لیکي د ډیوډ کپلن په نامه باندې د امریکایي ده دغه ډیوډ کپلن یو راپور یا یو تحقیقاتي څېړنه خبره کړې و او هغه د امریکا په مختلفو مجلو کې چاپ شو د هغه نوم ده زړونه عقلونه او ډالر په انګریزي کې ده هارټس ماینز اند ډالرز دا تاسو انټرنیټ ته ورکې فورا درته راوځي دا ټول راپور هارټس او ماینز اند ډالرز یا ډیوډ کپلان ورته ولیکي بعد نور دا درته راوځي دی وایي په خپل څېړنه کې وایي چې هغه څېړنه په دې بنا باندې ده په دې موضوع کې ده چې وای امریکا غواړي د اسلام بدل کی خو د اسلام بدلول وای د امریکا په لاس ځکه ناشونی ده چې خلک د امریکا خبره نه مني وای ولې نه مني ځکه وای امریکا چې په جنگ کې ښکیل ده نو خلک د دې خبره نه مني د اسلام د بدلولو په باره کې نو دای طریقې ورخی او بلکې د امریکا د نورو اداراتو کومې څېړنې سره خلاصه کړې ده په هغې کې دی وایي چې وایي د اسلام بدلول خو په کار دي خو دا چې د امریکایانو خبره خلک نه مني چې دا دښمن دی دا کافر دی نو وایي نور خلک به ورته وګورو که نه د هغوی په لاس به د اسلام بدل کو دا نور خلک څوک دي وای دا په مسلمانانو کې دینونه خپل شته دي کنه افلانی خیل دي فلانی خیل دي فلانی خیل دي بیا دې ټولو نمونه یلته ذکر کړی دي تاسو نور په خپل وګوره چې دا فلانی خیل څوک څوک به ذکر کړی دي دوی ته به پیسې ورکاو کنه دوی ته به دینی مرکزونه جوړو دوی نه به کار اخلو دوی ته به رادیوګانې جوړو تنخواه به ورته ټاکو دوی ته به لقبونه ورکو په نظام کې به شریکو به د دوی په لاس باندې وای د اسلام بیا کرا کرا بدلیږي ځکه چې ترڅو اسلام بدل شوی نه دا جګړه به روانه باید اسلام بدل کو چې جګړه بدل شي ولی خلک وایي د موږ په خلاف د عقیده په بنیاد درېږي نه څوک پیسې ورکوي غم درد بم بارود اور جنگ هر څه په ځان منلې دي چې ورته وایي وای د ما دین درته وایي وای راځي چې د دین ور بدل کو چې ور د جنجال بي خو بوټي ووزي او دا دین خو د موږ له خوانه چې وسه بدلو ورته دوی معنی نه وې د بل چا په لاس به بدل کو کنه دوی که تیار خپل خلک شته دي دغه په لاس به بدل کو هغه خلک بیا به معرفي کړی دي نو هغه وګړه چیرنیزه مقاله ده تاسو په خپل وګوري په عربي کې مشته ده او په انګریزي کې مشته ده په عربي کې نوم ده قلوب و عقول و دولارات او الله د توفیق ورکړي چې یو څوک تاسو پیدا شي هم د تاسو کې د څوک پیدا شي چې لږ همت وکړي او د انګریزي نه پښتو ته راوړي نو یو رب د خلکو سترګې پیرانی شي پوه بشي چې دا دښمن د موږ په خلاف څه عزایم لري دغه ډیوډ کپلن په دې خپل مقاله کې یو د امریکایي جهات یا د امریکایانو هغه عمومي نظریه هغه خلاصه بیانوي هغه وایي چې د امریکا لوړپوړي چارواکي وایي په دې باور دي په دې مقاله کې وایي د امریکا لوړپوړي چارواکي په دې باور دي چې د امریکا تر ټولو لوی ایدئولوژیک یعنی عقیدوي دښمن د اسلام سیاسی او تندلاري شکل دی سیاسی اسلام هغه چې نظام غواړي هغه چې حاکمیت غواړي هغه چې حکومت جوړول غواړي هغه اسلام او تندلاري هغه چې جهاد کوي قتال کوي منځلاري نه ده دا د امریکا تر ټولو لوی دښمن ده او وایي چې او واشنگټن او د هغه ائتلافي ملګري د دې اسلام په خلاف د سیلبین په شکل نشي پاتې کېدای چې بس مازی د سیل کوي نه یعنی د په خلاف عمل کې را داخلي عمل وکړي او ډیر دلایل اوس وې دې ته اشاره کوي چې امریکا اوس د دې اسلام په خلاف په فکری جګړه کې ورداخله شوی دغه فکری جګړه کې چې امریکا ور داخله شوه د دې د خلکو د دین په خلاف د مسلمانانو د عقیده په خلاف د توپ او ټانګو بم ترڅنګ دغه نرم قوت یا نرم وسایل یا سافت پاور دا هم استعمالوي د دې لپاره دوی مختلف مؤسسات لري مختلف میکانیزمونه لري چې تر ټولو مشهور هغه دی یو اس ای ډي یو نړیواله مؤسسه ده د امریکا هغه په اسلامي نړۍ کې چې کم کارونه کوي او برخه یې په ټول اسلامي نړۍ کې دغه دا کارونه کوي نړیواله موسسه ده تقریبا د امریکا دویم حکومت دی چې په ټوله دنیا باندې چلیږي دویمه خبره ده چې دغه د ویساډي موسسه خلکو کې د دینی زغم په اړه باندې خبرونه کوي او د دغه دینی زغم یا د تعددګرایي یا د پلورالیزم د دینی پلورالیزم لپاره دوی د خبرولو لپاره مختلف وسایل کاروي چې په هغه کې د رادیوګانو تاسیسول دي او داسې فکری مراکز ایجادول دي چې په دې اړه څېړنې کوي چې لیبرالیزم او دیموکراسي باید سره یو ځای اوسي یعنی دیموکراسي او اسلام دا باید سره په یو نظام کې یو ځای اوسي د دې لپاره دوی مرکزونه جوړ کړي او لوی لوی علما د دوی په نس دوی شاته علما وای د مسترانو سره څنګ په څنګ کینولې په دې دفترونو کې او د یو نوی اسلام په تدوین او تشکیل باندې سره لګیا دي کار کوي ور باندې چې ترڅو مسلمانان خدا ورو فهموي چې د غرب په خلاف جګړې ته ضرورت نشته موږ او دوی سره یو ځای گزاره کولای شو او د دغه اوزاد گزاري هغه شکل او نسخه دا ورته راوباسي نو یو سایډي دا کارونه کوي رادیوګان جوړي یوازې په افغانستان کې تقریبا یو سل او 15 اویا اف ام سټیشنونه جوړ کړي دي چې د یو سایډي او د انټرنیوز د موسسې چې هغه هم امریکایي موسسه ده او هغه د روپرت مردوخ یا د روپر مردوک يهودي سړي لخوانه تمویلېږي همدارنګه د هغو جهتونو سره مرستې کوي چې هغوی د توندلارو یا د مجاهدینو په خلاف باندې د تبلیغاتو برنامه لري یا مجاهدینو سره یو ډول مخالفت لري ځان ته دینی خلک وایي ځان ته مسجد والا خانقاه والا ځان ته منبر والا محراب والا خلک وایي خو له جهاد مجاهدینو سره ورانه ده هغوی ته د دوی مراکز ور ترمیموي جوړوي بودیجه ورکوي ورته برنامه ورکوي ورته او خارجي چکرونه ورته ورکوي د نور مملکتونو له اوقاف او وزارتونو سره آشنا کوي فندونه ورته را جلبوي د هغه سره کار کوي په باندې دغه ډیوډ کپلن په خپل مقاله کې چې د امریکا د حکومت یا د حکومتي ادارو د نظریاتو خلاصه به کې راټوله کړې ده دای په کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا د سی آی ای د یو متقاعد مامور یو چارواکي لوړپوړي چارواکي یو وینا را نقل کوي ډیر عجیب وینا ده ما دلته تاسو ته تخته باندې لیکل مولا براډلی مولا براډلی دا وای وای د منګه دښمنی وای له مولا سره ده یا د منګ په مقابل کې شوی څوک راپورته شوی هغه مولا ده او د دغه مولا سمبول وای چې دا سمبول یې هغه نخې علامت دا د مولا عمر په شکل کې راپورته شوی نو د دې په ځین کې یعنی مولا یعنی مولا عمر یا مولا عمر یعنی مولا هر مولا وای دغه استخباراتي چارواکي د وای توصيه کوي امریکایانو ته وای چې کله چې تاسو ولیدل چې د لارې په یوې څنډې باندې کوم مولا عمر خپل پیغام خلکو ته وایي یعنی هغه نظریات ویل هغه عقیده هغه نظام خلکو ته تلقیناوه هغه فکر او عقیده خلکو ته ورخوله چې د مولا عمر دی وې د مدې لارې په بل غاړه باندې تاسو مولا براډلی ودروي چې هغه خپل کار وکړي نوم دی مولای خو په حقیقت کې دی براډلی وي براډلی یو امریکایي نوم ده او په عین وخت کې یو امریکایي ټانګ نوم هم ده دی عسکري وسیله وای تاسو مولا براډلی ورته ودروي چې دغه په مقابل کې تبلیغات کوي او که کله وای پوښوي چې د تبلیغاتو په ډګر کې د مقابل لوري د مسلمان لوري د جهادي لوري د ملا عمر لوري دا وی غالبيږي او وضعیت خطرناک حتی رسیږي نو بیا ویني سي بندي کې خلې په وتړي تحقیقات سره کوي یعنی ملا عمر خبره ته پرې نه دی او مجال ټول چاته ورخوشي کوي ملا براډلی تر اوس موږ تاسو څونه ډیر ملا براډلیان وینو چې نو د مولا جامع د مولا او نور دنه نه نه دای څه شي دا مستر براډلی دا خو له بیرون نه ځان راته ملا معرفي کړی تاسو په فیسبوک کې په انټرنیټ کې په ویب سایټونو کې وګورئ دمان غوندي الکان به خو مقالې بلی کی او د آیات او د حدیث استدلال به کې کړی تاسو دا شان لیدلی کنه د نمونه یادولو ته ضرورت نشته ځکه هغه په دې نارځي چې مونږه نمونه یاد کو په یوه صحنه کې به ګوري ګډیږي به رقص به کوي ډانس به کوي ډانس په بل صحنه کې به دوی زه په دې باره کې د ما نظر دا د ما اجتهاد دا د په دې دینی مورد کې چې دا کار د داسې وشي دا د هغه سي وشي په یو ځای کې به ګوري جنې به ګډي په بل ځای کې به ګوري دای په فتوا خلکو ته ور کوي په یو ځای کې به ګوري دای په خپل په قران باندې اعتراض کوي قران به نقد لاندې نسی او په بل ځای کې به ګوري بیا به خلکو ته توصیه کوي چې د اسلام له نګانه د الحاد او د ملحدینو په خلاف باندې جنگ او جګړه نشته بلکې د هغوی سره مینه وکوه او خپل خبره په مینه مینه هغوی ته ووایه یو ډول شیخ الاسلام به لزان نه جوړ کړی وي دا څوک دی دا د امریکا د امدغه لوی پروګرام مولا براډلیان دی مولا براډلی دغه مولا براډلی یو شکل نه لري دا مختلف شکلونه لري چیرې به مولا براډلی مستر وي پتلون به اغوستی ګیره به خریلی نیکټای به اچولی چیرې به مولا براډلی ګوري غټ ته پګړی به په سری داسې زلیدلې ګیره به په مخ باندې چې لری نه د سړی خولولو ته اشتیا راشي چیرې به ګورې دا به د یو محقق په شکل باندې چې زه محقق یم څېړنیز مرکز لرم او زه د حالاتو د څارنې لپاره یو مطالعاتي کار کوم او زه به د دې ولس لپاره یو ښه نظر را وباسم او هغه خلکو ته ورکوم په حقیقت کې به د امریکا مولا براډلی وي د جهاد په مقابل کې به د خپل قلم مسخر کړي او هغه به په کار باندې اچولای وي نو وای چې وای کدی لارې په یو غاړه دی کوم مولا عمر ولید چې خلکو ته خپل عقیده او نظریه بیانوله نو ته د لارې په دې بل غاړه باندې وای مولا براډلی ورته ودروه چې دا مولا براډلی به د امریکا نظریات بیان کی خو په ملایي ژبه باندې په ملایي اسلوب باندې د آیت او حدیث په تیرولو باندې نو دا کوم قوت ده ورونو نرم قوت ده د دښمن چې کفار دي یا منافقین دي یا نور منحرفین خلق دي د اغوی له لوري د نرم قوت د کارولو یا د اسلام په خلاف د اغوی د کارېدلو ترڅنګ یو مشکل بل هم د چاغه کله په ارادي او کله په غیر ارادي ډول باندې د مجاهدینو په خپل صف کې پیدا شي په خپل سر کې کله کله انحرافات را پیدا شي کله کله کې داسې نیمګړتیاوې را پیدا شي چې دښمن له هغې نه استفاده وکړي او هغه بیا لوی کې لوی کې بل اخر دغه نه یوه قضیه جوړه کړي کله کله داسې وي چې دا انحرافات کله فکری انحرافات وي کله داسې وي چې دا فکری او عقایدي انحرافات نه وي بس داسې یو تصرف یو کار وی له چا نه وشي خو هغه بیا کرا کرا وده وکي بس نورم ها بل ورځ ګوره دغه نم یو نظریه جوړه شوی کله داسې وي چې ځینې اشخاص ځینې مسؤلین ځینې مصالح خلک په داسې کارونو کې ولیدل شي یا داسې کارونو ته لاس واچوي چې دغه د وجنه جهادي صف بدنام شي او بیا دا بدنامي یو ور د ټول اسلام او د ټول جهاد او د ټول جهادي جریان په نامه باندې تمام شي نو دغه موضوع هم ډیره غور طلب موضوع ده چې کله مسؤلین یو جهادي صف چیرته ټاکي باید وړ مسؤلین محتاط مسؤلین دی الله نه ویریدونکو مسؤلین دا وټاکي که کله چیر انحراف ویني په انحراف باندې سترګې پټې نه کی ځان ور باندې غلې نه کی او دا داس یو ضرورت و نه غني چې دغه په خاطر باندې دوی په یو منکر باندې ځان غلې کی نه د منکر د لمنځوړلو د پاره خو د جهاد شروع شوی دی او که کله هم دغه ډول منکرات په یو جهادي صف کې پیدا کیږي او بیا هغه کرکرات توسعه پیدا کوي او انصار او ملګری پیدا کوي بل ورځ ګوري چې دغه نه بیا یو بل مشکل جوړ شوی وي او هغه مشکل بیا د مهار کولو نه وي او خلک بیرته لاړ شي د دښمن په غیږه کې بیا ورول ویږي د تا په خلاف باندې بیا دریږي د اسلامی صف د روزنې او د اسلامی صف د تنقیه د پاکونې د تزکیه لپاره مسلسل جهود او مسلسل کوششونو ته ضرورت وي ترڅو چې داسې وسایل داسې اسباب او عوامل را موجود نشي منځ ته را نشي چې دښمن هغه ته پوکای ورکوي پوکی پوکی او بل ورځ دی هغه نه اور جوړ کی او بیا د صف ور باندې وسوځوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل صف پر روزلو باندې دومره کار کړی دومره احتیاط کړی او دومره دقیق مسایل ته متوجه و چې سړی سیرت النبی وګوري نو بیا سړی ته معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت په څومره احتیاط او په څومره دقت او تدبیر باندې روزلې دی داخلي انحرافات کمزوري او همدارنګه بې بندوباري بې اطاعتي دا ټول مسایل به یو وخت په دې منتج کیږي چې د دینه یو منفي پدیده جوړ شي او هغه منفي پدیده بیا په دې جهاد باندې خپل منفي آثار پرې دي او په نتیجه کې بیا خلک له جهاد نظر بد شي له مجاهدینو نظر بد شي او د اسلامي نظام د تحقق لپاره چې کوم جهاد کوم مسیر شروع شوی هغه خپل هدف ته ونه رسیږي نو الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته توفیق راکړي چې د دښمن د توپ او د ټانک چې څنګه مقابله کوو دغه سي د دښمن د نرم قوت یا د دښمن د هغه توتیو او د سیسو مقابله هم وکړو چې هغه کله په یو شکل کې او کله په بل شکل کې چې تفصيلات ما د تاسو خدمت کې د درس په جریان کې یاد کړل را مخته کیږي او کچې ته منګه دغه مشکلاتو ته متوجه نشو او د دښمن دغه ډول کار ته متوجه نشو د دې مقابله لپاره په ځان کې ورتیا پیدا نکو استعداد پیدا نکو وسایل پیدا نکو د کار ته کار و نه وایو نو بیا به ګوري چې خدای نه خسته د جهاد به هم په داسې یو څه باندې منتج شي چې د خوانیو تجربو سره به ډیر فرق نه افغانانو دی انګريزانو په خلاف باندې جهاد وکاو په نتیجه کې د امان الله خان سیکولر نظام راغی افغانانو د روسانو په خلاف باندې د کمونیزم په خلاف باندې جهاد وکاو په نتیجه کې داسې یو نظام راغی چې نه نظام او نه اسلامي وو نه حکومت وو نه اسلامي وو داسې نه چې د دې وګد جهاد په نتیجه کې د دغه ډول یو منفي تجربه او پدیدې او نتیجې سره مخ شو دا ټول د دې تقاضا کوي چې موږ باید